او بیا صفات د ابرار بیانې او اخر کې ترغیب قران ته اثبات د توحید هل اتا علی الانسان یقینا راغلی وا په دې انسان باندې حين من الدهر یو وخت زمانینا او دی ور کوي خوراک علی حبه په محبت الله سره مسکین او یتیم او اسیرا مسکینانو ته او یتیمانانو ته او قیدیانو ته انما نطعمکم لوجه الله او ای دی په خپل زړه کې چې بشک مونږ تاسو له طعام درکو د الله د رضا لپاره او ممنا پدی کې د هیڅ چا خبره کاسی ګناګار دی او که کافر دی واذکر اسم ربک بکرتا واسویلا او خپل ډیوټي کوا بیانوانم در خپل په توحید سره په سحر او په مازیګر کې ومن الليل فاسجد له او دی پریخه دا رستو د شاګانو نه هغه ورځ درنه نحنو خلقناهم الله یې مونږ پیدا کړی دا خلق وشددنا سرهم امون مضبوط کړي دی جوړ د دی بدن د دی وإذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا او کله چې مونږ وغواړو نو بدل وکو د دې په شان ته نور خلق به پیدا کو پورا په بدلولو سره بدل وکو شکلونه د دې پورا په بدلولو سره ان هذه تذکرہ بشکا دا چې بیان شو دا ډېر لوی عبرت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا يدخل من يشاء في رحمته داخلي هغه څوک چې خوښه شي په خپل رحمت کې چې توحید دې په دنیا کې او جنت دې په قیامت کې والظالمین عد لهم عذابا علیما او ظالمان د پاره تیار کړی دی الله عذاب دردناک